لوط علیہ السلام ته وګوره د ته هم منسوبې جوړې شي چا بچ کړو الله تعالی بچ کړو سلامت یا چا ور کړه الله ور کړه مخکې کې وی چې صالح علیہ السلام ته منسوبه جوړه شو خو چا بچ کړو ها ابن کثیر لیکلی دی صالح علیہ السلام باندې نه کسانو د شپو بیا د شپې بیا حمله کوله او ډله وسره ولاړل خو لیکن الله الله تعالی د صالح علیہ السلام په کو فرشتي مقرر کړل هغه پیرداران ولاړو دیو تقیدل بیا نو دا شو اوس په نتیجه کې چې کله دا دواړه واقع تا وی چې سلامتیا صالح علی السلام تم الله ور کړی دا او سلامتیا چا تم الله ور کړی دا لوط علیہ السلام تم الله وکنو الله وی قل نو اسوای الحمدلله صفاتنا د خدای خاص الله لردی و سلام سلامت یاد علی عباده الذین استفا فاغه بندگانو د الله تعالی باندې استفا چې الله غره کړی دی الله خا اوترازا چې په دې پوه شنو الله خیرون آیا الله غره دی اما یشرکون یا هغه څوک چې دوی وسره شریکای د الله تعالی سره نو موږ جواب کو چې الله خیرون الله بهتر دی بل الله خیرون الله بهتر دی شریکای چې وسره دوی څو غره دي دوی اس حیثیت نشته دوی سم نشي کوله اوس دا غي نه پس درته 15 دلایل په دې خبره باندې پیش کړي چې الله خیر الله بهتر دی اما یشرکون کا شریکان دی بهتر دی ترا ته وګوره په دې پینځو دلایل کې برته پینځلس امور ذکر کړي ا پینځلس چیزونه چې دا چا پیدا کړی دي امن خلق السماوات والارض آیا هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا وانزل لكم من السماء ماء اور اوری تاسو د برنه اوبو ها فانبتنا به اوس ته وګه پوری صيغه د غائب استعمال ولا او دې صيغه د متکلم کړه فانبتنا به نورا درغنو مون په دې سره حدائق باغونه ذات بهجتن د چمک والا اے د والا د حسن او د زینت والا باغونه په ما کان لکم انتم بتو شجرها نشتر اختیار تاسو لره د زرغنو د ونه لاغه دا خو ورته وی اوس امن حالت کې دغه استفهام دی آیا هغه څوک خلق السماوات چې آسمانونه پیدا کړی دای کړی دای کړی دي ها امن هو خیر اما یشرکون دا به سره وای هغه غوړه ده که هغه څوک چې دوی سره شریک چې دوی الله سره شریک کوي نه هغه غوړه ده هغه غوړه ده بل دا به ا اله مع الله آیا ا اله دې دا کې دا اله سره دي دا چې کم امور مخ کې تیریږي کنه دا هغه هغه هغه نه مرادي نو دلته کې ا الہون آیا شته دې پیدا کون کې د اسمانونو د زمخو آیا شته دې راورون کې د باران آیا شته دې درغونون کې د باغونو آیا شته دې ذات سو مع الله د الله سره بل څوک ملګری شته دې وسره نو موږ وینا نشته بل څوک متصرف بس سر د دې کارونو کوونکې د الله په ملګرتیا کې بل څوک نه بل هم بلکې دا یو قوم دی یعدلون چې د الله سره خلق برابرې مخلوق د الله سره برابرې بدبختان هغه سره شریکان کوي ام من جعل الارض دویم دلیل آیا هغه څوک جعل الارض دا دې نه بل بابم شروع شوی دی او دغه باب رسیږي تر دغه پورې خطر 15 یا آیات پورې به دغه باب چلیږي ها په دغه کې دغه دلایل ول پیش کړي صحیح شو ام من جعل بیا رسو پسې د جنون دي ام من جعل الارض آیا هغه څوک چې هغه ګرځولې د زمکه پیدا کړې د زمکه قرارن زائد آرام و جعل خلالها انهارا او ګرځولې د پمین داغه کې انهارن ولی او نهرونه سندونه و جعل لها رواسیا او ګرځولې دی لها د زمکه لار رواسیا مضبوط مضبوط غرونه و جعل بین البحرین او ګرځولې د پمین د دوو سمندرونو کې حاجزان پردا امن اغیلان داخل دے امن هو خیرن اما یشرکون آیا دغه کارونه کون کې غوړه ده که هغه څوک چې دیو سره شریکای نه الله غوړه ده دغه کارونه کون کې غوړه ده ا الہ مع الله نو آیا شته دغه کارونه کون کې مع الله الا الله سره ملګری بل څوک بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پويږي اما یجیب المضطر دای بل دلیل آیا هغه څوک چې قبلې دعا د مجبور سړی د محتاج اذا دعاه کله چې محتاج چې بلنو کې هغه تا ويكشف السوء او لری کوي هغه تکلیف او يجعلکم او ګرځول یی تاسو خلفاء الارض آبادون کې د ځمکه نو امن هو خیرون آیا هغه بهتره دی او اما یشرکون یا هغه څوک چې دوی سره شریکای نه هغه بهتره دی چې دا کارونه کړی دي ا الہ مع الله آیا شته د دې کارونو کوونکې د الله سره بل څوک قلیلا ما تذکرون لګون د نصیحت اخلي تاسو ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر آیا هغه څوک چې لار کوي تاسو ته په تیرو د اوچا کې والبحر په تیرو د دریاب کې ومن او هغه څوک يرسل الرياح تر علی کی بادنا بشرا زیر ور کون کې بینه د رحمتي مکه د رحمت د الله تعالی نه امن هو خیر اغه غره دی اما یشرکون یا اغه څوک چې دوی سره شریکای اله مع الله آیا شتر د دې کارونو کوونکې د الله طرف ملګرتیا کې بل څوک تعال الله الله وینا او چت الله تعالی عما دا غسنه یشرکون چې دیو سره شریکای اما یبدا الخلق بنظم دلیل آیا هغه څوک چې اول پیدا کوي مخلوق ثم یعیده دوباره بیا را پیدا کوي و من یرزقکم من السماء والارض او هغه څوک چې رزق درکې تاسو د اسمان او د زمکه نه نو هغه غواړي چې اما یشرکون کاغه چې دوی سره شریکای ناغه غوړه دی ا الہم مع الله آیا شته د دې کارونو کوونکې د الله سره بل څوک نو قل ورته وایا هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی نو زید دلیل پیش کوي کنه ما پر دلایل پیش کړ قطعی او عقلی دلایل تاسو پیش کوي کنه دوی نشي پیش کوله نو قل ورته وایا اوس هغه د داوی دویم شیخو چې دغه ورکوونکې څوک ته سلامتیا هغه تیر شو اوس د داوی دویم چې عالم الغیب څوک ته یو الله سليمان عليه السلام موسی عليه السلام ته په دور به تور مثال پیش کړ نو قل ورته وای لا يعلم نه پويږي من هغه څوک په سماوات او الارض هغه څوک چې پاس مانو کې دی هغه څوک چې پزمو کې الغیب په غیب باندې الا الله مگر یو الله تعالی یو الله پويږي ها استثناء منقطع ده لكن الله يعلم لیکن الله پويږي وما يشعرون او نه پويږي دوی ايان يبعثون چې کله به دوی را پاسول شي دې ته خدا پتم نشته چې د بکر را پاسن د قیامت پر ورځ باندې بلک دارک علمهم اوس د دینه پس زجر ور کوي په انکار د قیامت باندې تر تش پیته پورې ها داغینه پس بیا جواب د سوال کوي او داغینه ورستو بیا څه کوي بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور کوي داغینه ورستو بیا په تسلی نه پس بیا زجر دی ها په طلب د تاریخ باندې پس سره دی په معنا د استحکم سره دی او استفهام انکاری دی نو هل استحکم علمهم هل استحکم علمهم آیا کلک شوی دی علم د دوی مضبوط دی علم د دوی فل اخرت په بار د اخرت کې نه نه دی مضبوط مطلب دا استفهام انکاری یو معنا دا دوی معنا دا بل دارک علمهم بل دارکا بل تساقط علمهم بلکې غورځېدل د علم د دوی فل اخرت په وار د اخرت کې اخرت کې ته پتا نشته دی درې مان دا دا بل دارک علمهم بل غاب علمهم فل اخرت په مقابله د اخرت کې علم غائب دی علم بیا کار نه کوي دا درې مان شو سلورو معنا دلته کې چا دا کړ چې ادارکه په معنا صدا با اثر اغستره او علم په معنا د قول سره اغستره فوق تعالی بل تساقط علمهم بل تسانا بل تتابع قولهم فی انکار الاخرت بلکې په در کې راځي وې ناګانې د دې په بار د اخرت کې خو علم په معنا د قول سره تر تند راغله بل هم فی شک منها بلکې دوی په شک کې د قیامت په بار کې بل هم منها عمون بلکې دوی منها د قیامت نه عمون لاند دي دا دري ترقي یو نه بلنا یو نه بلنا دا ترقي سره دا دري دغه رالل خا وقال الذين كفروا اس دا انکار د جبر په انکار د قیامت معنی وای کافرانه اذا كنا ترابا آیت شومږه خاوري واباؤنا پلاران زمونږه اینا لمخرجون نو آیا موږ دوبار را پاتول شو لقد وعدنا اس انکار کوي یقینا وعده کړی شی وهذا دا نحن من سره واباؤنا پلاران زمونږ سره من قبل مخکر دینا ان هاذا من دا الا اساطیر الاولین مگر کسی د پخوانو دی قل ورته وای سیرو فی الارض جواب د سوال دی دوی سوال کو وی ولې څوک چې د ان قیامت نه منی چاول الله ورته تعذاب ور کړی دی سو الله ورته وی ولې من ور کړی سیرو وګرځي فی الارض پس ما چې پنځرو نو ګورئ کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ یو انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې قیامت نه دوی انکار کوي نو ته خپکیږي مخه پکیږي ولا تحزن عليهم مغم جن کېږي په دوی باندې ولا تکون او مکېږي فی ضیق په تنګۍ کې مم ما دا غنه يم کورون چې دوی کمی جرګې کوي ويقولون دا اوس بیا د جرګې په طلب د تاریخ باندې ويقولون دوی وای متا هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونه قل ورته وایا عسا قریبا دا ان یکون ردف لكم چراو برسی تاسو صدا قیامت بعض راو برسی تاسو بعض الذی بعض الذی بعض اعاذات تستعجلون چې تاسو په جلدی سره په بیړه سره غواړی و ان ربک یقینا رفتات لذو فضل خامخا خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي و ان ربک دلیل د علم د الله یقینا رفتات لله یعلم خامخا پوهه ما پاغه باندې توفیل نو چې پټایي صدورهم سینې د دوی وما يعلنون وقت دوی ښکارا کوي وما من غائبه دام دلیل د علم دی او نشته من غائبه من خصله غائبه تخصلت پټ په سماء په اسمان کې ول ارض او پزما کې الا فی کتاب مبین مگر دا لیکل شوی دی په هغه کتاب مبین پاغه مو پاغه کار کتاب لوح محفوظ کې الله وې دا مالی کړی ما سره پراته دي ها تر دې پورې دا بابو دغه قل الحمدلله نه پدې کې دا دوه دعویرا دوه دعویرا ذکر کړی پنځه دلایل عقلیه په توحید باندې پیش کړل پنځه لس امور باندې مشتمل او بیا دا غي نه ورستو ورته څور کړو بیا دا غي نه ورستو په انکار په ځکه په انکار د قیامت باندې د جنون ورکول اوس تر دې پورې چې دا ورکل اوس په اخر کې د توي چې او دا عقیده دا ارث ته سميږي دا په قران باندې سميږي نو د دینه پر ترغیب ال قران ورکې ښا اول ترغیب للقران دی دا اغه نه پس بیا کوم دی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صدا تسلی د فتوکل علی الله انک علی الحق المبین بیا دا تسلی نه پس زجر د منکرین د قران ته څوک د قران نه انکار کوي دا غي نه پس تخویف دنیوی دی ښا تخویف و یوم نحشر من کل امه ها و اذا وقال قول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض دا تخویف دنیوی دی نو تخفیف دنیوي ورکي دا غي تخفیف دنیوي نه پس بیا تخفیف اخروی هغه شروع شي په انکار د قیامت باندې نو هغه تر اته اتیا آیات پورې تخفیف اخروی چلیږي بیا دا غي نه ورستو تقابلا ها بشارت بشارت او تخفیف ته مؤمنانو تا بیا کافر ته تخفیف ته دا غي نه ورستو انما امرت رب هذه البلده یو یو نوی کې او په دو نوی کې پاره کې څه ذکر کوي ذمہواری د رسول ذکر کوي او هغه کې آداب دي دا غي نه رسو بیا داور توحید پدری نه نمبر آیات کې راځي بس بیا ختمي کې خد بیا په اخره کې هغه نفي د اولوہیت تغیر الله نه د صورت دعوا هغه بیا راځي خدي ګوري ورته ان هاذا القران ترغیب ال قران دی یقینا دا قران چې یې قصو بیانې علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې اکثر الذی ډیر هغه هم فی یختلفون چې دوی پاره کې اختلاف کوي کوم مسائل کې چې بنی اسرائیل اختلاف کړو د عیسی علی السلام په اولوہیت کې د عزیر علی السلام دا خو عقیدی مسله وا د دین علاوه بیا نور خبرې وي هغه ته قران بیان کړ خجی ان ندای ګور د قران مبین کتاب دراسي وی منی و انه یقینا دا قران چې له هدن خامقا هدایت ته د دین صفات شر قران ترغیبا و رحمتن و رحمت و رحمت رحمت ته للمؤمنین د پاره د مؤمنانو رحمت نرمون کې د زړونو د مؤمنانو د پاره د درین صفات شو سلورم او دا دغه اوس تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان ربک یقضی یقینا رب تا فیصله کوي بینهم په میان دوی کې بحکمه په حکم خپل سره هغه قیامت په قیامت کې یا بحکمه الخاص حکم خاص الله قران دی په قران سره د دوی ترمیان د فیصله کوي چې قران کم پاس کلغه او پاس چې کم قران غرق کلغه بغیر کی او هو العزیز العلیم هغه الله تعالی زور ور دی او پوی دی دا صفاتونه بار بار راوړي د پاره د خدای د صفاتو فتوکل علی الله نو ځان سپار په الله باندې انک یقینا تشی علی الحق المبین په حق کار باندې ایت صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ته مخه پکېګا انک لا تسمع الموتى بلا دا بل تسلی دا او ادب د داعی ته انک لا تسمع الموتى یقینا تنشی اور ول مړوتا ولا تسمع الصم الدعاء او تنشی اور ول کول تا بلنا دا مطلب دا دا کافر په مثال د مړو دي یو قسم زجر هم دی دا په مثال د مړو دي نو ته مړی ته اورول نشي کولی لہذا ته به دې کافر ته سوا اوري مطلب فائدہ تی نشي غسته فائدہ تی نشي غسته دې ځای کې بیا چې کله مو یا نه اورت نو بیا ته ما د موتا مړی اوري او مړی نه اوري دا کومه ژوند دوه توان اورو ورو لوته مړ ته خبرې کې پریګه دا خبرې کمړ واوري دل سچل بوشي کمړ وا نو ری دلته چل بو شي راشه دلته کې دا الله قران خلق ته خو اعلان انجیر ته جوړی کړی دي ولا تسمع ثم الدعاء او تنه شورولې کون تا الدعاء आवाज اذا ولو کله چې روان شي دا کانو مدبرین شاکون کی چې کون هم دې شاک می دا تا روان می دې ته څنګه اوري دا کافر دا شان ته الله وي وما انت بهاد العمی او تنه خودن کې لارا ها لارا خودن کې العمی لونتا عن ضلالتهم دړندو ته د گمراهی دا وینا ان تسمعو تنشی اوروله الا من مگر هغه چاته د نفع او رول نشي کولای نو خلاص ابو جهل موریدو من هغه چاته یؤمن بیااتنا چې ایمان راوړي په آیاتونو زمونږ باندې فهم مسلمون نو هغه تابعداري کوونکي د حکم د الله هغه خلق به ووري هغه ته فائدہ ورکړي و اذا وقع القول اوس د قران په انکار باندې تخفیف دنیوي دی و اذا وقع القول کله چې وجي فیصله ده حکم کله چې واقع شي فیصله ده الله تعالی د قیامت تران دې کېدو دا غي علامات شروع شي نو الله وی علیهم په دوی باندې اخرجنا لهم یا وقع القول علیهم بغال قباد التوبه فیصله و په اوشی چې در توبه دروازه بند شو توبه دروازه چې بند شو نو اخرجنا لهم مون براو باس دوی ته دابتن یو زناور من الارض دزمکنا تکلمهم چې خبره به کوي دوی سره سو ته وی تکلمهم دا زناور به خبره کوي دوی سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې خلق په آیاتونو زمون باندې یقین نه لرو نو ځکه زکه چې کوم دنو الله تعالی دابت الارض راو باسلا زکه دا د زناور د زمکه راو باس یو مان دادا دیو مان دادا اخرجنا لهم دابتا من الارض خبر بکی خلق سره د زناور د زمکه نه تو راو باس راو باس موږ د زناور د زمکه نه تو کلمهم خبر بکی خلق سره څه خبر به سره کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خلق د الله پایاتونو یقین نه لرنو پلیدا اخرجنی الله او پا ورځ باندې چې راځه هم بکو مونږه اوس تخفیف او خروي شروع شو د هر ډلې نه فوجن یو یو یو جماعت یو ډله به تراو بس د هر امت نه مم من دا غچانه یو کذبو بی آیاتنا چې درو جن غړن آیاتونه زمونږه نه فهم یو زعون دوی به بیا څه کول شي تقسیم ولې بشي تقسیم ولې بسنګ شي نو هغه مخکې صورت طه کې تیر شو چې هغه سرکشه سرکشه به اول اړخ کې دا مخ کې ورځوي بیا دا په کلاره حتا تر دې پورې دا جاءو کړه چې راشي نو قال الله ورته وای اکذبتم بیااتی دا ټول ور زجرونه په انکار تر دغه استخلیفات کې په انکار د قران باندې اکذبتم بیااتی دا روغجن کړنو تاسو آیاتونه زما ولم تحیتو بها علما او نور اگر کړی تاسو په علم خپل کې تاسو په علم نور اگر دغه شان دی ته په دې نه تابع دا دروغ دی اما ذا کنتم تعملون ام ماذا آیا او کنه تاسو بل کم کار کوونکی وای بل سکار تا تا دا کار قران دې نه کاتو نو بل دې سکول بل دې سکول چلتا ګر دې دې کوچ په دنیا کې تما سره پاره لګل دي ام ماذا کنتم تعملون یا مطلب تکذیب د تکذیب نه بغیر دې بل سکار او تا قران سره دروژن ګڼلو بل سکار دې کو کنه بس دغه یو کار دیو حاجی ووقع القول او فیصله به چې د عذاب علیهم په دوی باندې بما ظلمو په سبب د دې باندې دوی ظلم کړل فهم لا ينتقون نو دوی خبر نه کوي الم يروا ان یو وقت به خبر نه کوي بل وقت بیا کوي بیا داخل نه راځي مطلب بل وقت به چغه وي یو بلتا الم يروا خدا په کل سړي باندې ډایرکټ فیصله وشي کنه یو دم خاموش شي الم يروا الله وی دوی ګورنا ان جعلنا الليل یقینا موږ ګرځول د شپې یې سنو پی دې پاره دې آرام وکي پاره کې الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله یو غواړي هغه څوک چې بعد وي شهدا دي شهدا باندې به وشتيږي ها دیمه خبره دار چې هغه څوک دي ففزعنا بعد وي چې hebat مراد دي نو بیا ته مؤمنان مراد دي او دریم قول دار چې د فزعنا مراد مرګ دي نو چې مرګ ته مراد چې فرشتي او پاول پیلې باندې نه مړي کیږي هغه فرشتي جبريل اسرافیل میکائیل دا ولاړي ها خجبه ورته مړ شي دا دغه دی جوړښت د الله تعالی دی الذي چې هغه ذات ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړي دی هر یو چیزو انه خبير بما تفعلون یقینا هغه الله تعالی خبردار دی هغه څه باندې تاسو کوي من جاء بالحسنات اوس د دواړو ډلو مؤمنانو کافرانو تقابلی بشارت او تخویف دی هغه څوک من جاء بالحسنات څوک چې راشي په نیکی سره مطلب نیکیو کی فله عشر امثال فله خير منها نو هغه د پاره به غره داغینا هل تجزون ورته ویل کیږي تاسو ته بدل نشي درکول الا ما مگر دا هغه عمل کنتم چې وای تاسو عملون چې عمل نو کو انما امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی دا اوس د دینه پس ما تاسو ته وی داعی ته آداب دي او د داعی ذمہ واری د څه کارونه بکې یو کار بل داعی اوله خبر به توحید بیانول ښا چې چرتم ته دعوت شروع کې اول د الله توحید بیان کا انما امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد رب هذه البلده الذي د عبادت کول دما رب د دې بلدی رب د دې خار ها الذي چې هغه ذات ته حرمها چې حرام کړی دی دا محترم ګرځولې دا دا خار د مکی هغه محترم کړی دی کنه وله کل شی په اختیار دا او کیر یو شی دی و امرتو بل وای ما ته امر کړی شوی دی ان اكونا چې د شمه من المسلمین د بیانون کو د دې مسلې توحید نه وان اتلو القرآن دویم کار دا دی ما ته حکم کړی شوی دی د تلاوت کولو د قرآن چې خلکو ته قرآن بیان کم فمن اهتدا نو هغه څوک چې لار مومي په انما یهتدی نو یقینا دی لار مومي لنفسه د پاره د ګټې د فائدې ځان خپل ومن ضل څوک چې گمراه کیږي فانما یذل یقینا دی گمراه کیږي په داسې حال کې چې سوی فمن ضل تو کی گمراه کی فقل ورته وای انما انا من المنذرین من المنذرین یقینا زده یره اون کو نیما زه کو صرف بیان کوم وقل الحمد لله اوس چې کله دا خبره ته ټول وکړه کنا راشه قران منی عالم الغیب یا والله سلامتیا ورکونکې قدرتون والا یا والله تعالی نه فاخر کته وای وقل الحمد لله نو وایا الحمد لله صفاتنا د خدای خاص الله لردی ها سيريكم آياته ذرت خيبر نشاني د قدرت دلائل د توحید تاسو ته یا آیاته علامه د عذاب پرې فتعرفون ان تاسو به پیژنئ وما ربک ان د رب تاب غافرن به خبره عما دا غتنا تعملون چې تاسو کوي سوره النمل پرې روانه ختم شو لند اسانه خلاصې داوا چې سوره النمل کې تا ته بیان نفی د الوهیت د غیر الله نفی د صفات د الوهیت د غیر الله چې د الله نه بغیر د بل چا کې د الوهیت صفات نشته لري هغه باندې دو دلایل پیش کړ اول واقعه د موسی علی السلام واقعه د سليمان علی السلام او دا هغه نه ورسته دو دلایل نقلی پیش کړ واقعه د صالح علی السلام واقعه د لوط علی السلام د دې لپاره چې اولنو کې وی چې عالم الغیب یو الله دی په دې ورستنو کې وی متصرف او سلامتی ورکوونکی یو الله تعالی دی بل څوک نشته دا دوی مېسه کې بیا ترغیبات چاته ورکړ قران ته ورکړ په صورت کې امتیازات دغه واقعې د سليمان عليه السلام په عجیب انداز باندې ذکر کړه دغه وا دغه رنګ په صورت کې امتیاز دغه دعوی قول الحمدلله وسلام علی عباد الذين اصطفى په صورت کې درویش خطابات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب یې وشماري نو هغه په خطابات هغه په ذکر کړ د قیامت بعد عجیب حالات او ترال جبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب دا په تناشنا بیان کړ دا صورت امتیازات شو